یو شمېر ورونو د نامعلومه ځای څخه چې د نومونو ذکر یې هم نه ده کړی لیک رالیږلی ده پوښتنه یې کړې ده چې که چیرې په یو جامع مسجد کې خطبه شروع سي او خلک پر سنت ولاړ وي نو د شریعت له نګاه څخه د خطبې په وخت کې د سنتو کول څه حکم لري حضراتو خطبه چې شروع شي بیا به د غسلۍ نیت د سنتو تړل دا به نه کړي نفل لمونځ به نه کړي دغه سنت مؤکده څلور رکعته د مخه تر جمعې دا به نه شروع کړي اما قضایي لمونځ د سهار ته پر باندې و او دی صاحب ترتیب وو نو دا کولی شي هغه ته مجبور دی وجي کړي که بل ځای لرې ګوښه کېدلی سړی هلته دې وکړي که نه په عین جامې کړي اما که داسې پېښه وه چې ته پر سنتو ولاړې خطیب صاحب خطبه شروع کړه نو دلته زموږ کتابونه وایي وایي قطع یې مه کوه دغه سنت پرېږده مه امام فتح القدیر رحمت الله علیه فرمایي وایي فرض رکعته سلام وګرځوه دا به جې نفل سي دغه سنت به وروسته نو بیا وکړي نور عام کتابونه وایي دا صلات واحده دی باید قطع نه کې دا څلور رکعت دغه دې پوره کړي اما ژر ژر دې پوره کړي چې وهغه سمع د خطبې ته د اخلاص وي خطبه چې شروع وي سلام به چا ته نه ورچې خبرې به نه کوې سنت به نه شروع کوې نفلي لمونځ به نه شروع کوې او که د سنت شروع کړي وه خطبه شروع شوه عام کتابونه وایي څلور رکاته پوره کړه اما ژر ژر یې پوره کړه او امام فتح القدیر رحمت الله علیه